على الشرع چې په شریعت باندې چې موقوف قوله ثم الشرعي أي المتوقف على الشرع إما نظري بیا چې د موقوف على الشرع وي دا به بیا یا نظري لکه بار بار ما د تشریح کړو نظري چې مقصد یعنی لا يتعلق بكيفيه عمله د دې دا مقصد چې کیفیت العمل سره به تعلق نه او یا بدا موقوف علی الشرع و اما عملی و اما عملی او یا بچی عملی عملی چې مقصد لاخراج النظریه دا به هغه احکامات شرعیه نظریه دی ایغی اخراج دی بارسی احکامات شرعیه نظریه دای په عملیت کې سره چکړو او باشه لکه هغه نظری څه مقصد لکه الاجماع حجته نو دا مسله ده نو دا خو مقصد دا ده چې اعتقاد سره تعلق لري چې تاسو موږ به عقیده دای چې اجماع شایدا حجت چا سره تعلق لري اعتقاد سره دا په عمل سره تعلق لري شهید ککون الاجماع حجت وهذا إنما يصح على التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظري وفيه كلام سيجيء او دا صحیح کیږي په دې تقدیر ثانی باندې چې کچې هغه حکم مصطلح هغه نو شامل کو چاته نظری کا چا نظری ته هم کی شامل وي نو بیا چې نظری ته شامل وي نو بیا بس بسی مقصد دا چې یو با نظری سی بل با عملی سی نو العملیه چې کوي اوس کې پیدا و کی هغه احکامات شرعیه نظریه چې دی هغه بچی کی او بس هغه بچی کی قوله من ادلتها اي العلم الحاصل من ادلتها قد يتوهم کله کله دا توهم کولای کیږي ان قوله چې دا قول دا دی وجنه د تویل چې دا علم به حاصل وي چې نه ادله و دا علم به حاصل وي چې نه ادله و یعنی دا من ادلتها جار مجرور تعلق چا سره العلم الحاصل من ادلتها وقد يتوهم کله دا توهم کولای کیږي ان قوله چې دا قول چې من ادلتها متعلق بالاحکام چې دې تعلق شدا احکامات پورې دا چې دا احکام به حاصل دي چانه ادله وي لوی کنا دا مقصد نه نه بلکې دا مقصد چې دا علم به حاصل دي چانه ادله وقد يتوهم ان قوله من ادلتها متعلق بلا احکام چې لا احکام به حاصل دي ادله و نه وحين اذ يا خو علم دي مقلد نه وځي مون په دې نه څوک باسه علم دي مقلد باسه ځکه چې هغه علم حاصله دي مقلد دا دي ادله و نه حاصل نه فقط دا مسلې چې دا احکام به ادله و نه حاصلي لهذا لمن أدلتها جار مجرور متعلق العلم الحاصل جرى احکام با نہ فدفع بذلك وإن لم يكن علم مقلد حاصلا من الأدلة فدفع بذلك بأنه متعلق بالعلم لا أحكام إذ الحاصل من الدليل هو العلم بالشيء لا الشيء نفسه على أنه إن أريد بالحكم الخطاب بل دادا چې کچې ته حکم نه څه مراد کې کتاب ولې هلته کوم ویلو چې حکم نه څه مراد کولای چې کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين على انه ان اريد بالحكم الخطاب فهو قديم سره دې خبره چې کچرته مراد په حکم سره څه شي خطاب نو چې حکم نه ته خطاب مراد کې نو خطاب خو قدیم ده نو چې تو وایي چې دا احکام به حاصل وي دي چانا دلیل ده احکام به حاصل وي دي نو بیا په حکم کې قدیم هغه حکم نه خطاب اخر اخر قدیم ده نو هغه څنګه حاصل من الدلیل حاصل من الدلیل په ټول منطق حادث شي نو بیا خو به درنه مقصد دا دی چې قدیم شی به حاصل د چا نه شي حادث نه شي او دا ټیک خبره نه ده على أنه إن أريد بالحكم الخطاب فهو قديم لا يحصل من شيء لا يحصل من شيء ومعنى حصول العلم من الدليل بل دا چې معنا د حصول د علم د دلیل نه بچي چې په دلیل کې بس نظر کوي دلیل کې بچي کوي نظر کوي یعنی نظر او فکر کې تاسو او نظر په هغه ترتیب امور معلوماتین توسعه دي دا ټول حادث شي نه دي نو اوس کده حکم له دلیل نه حاصلېږي او په نظر سره به حاصلېږي نو نظر حادث کنه بیا په حکم او چې قدیم دا به حادث نه شي نو علم دی مقلد اگر که مستند وی چاته قول دی مجتهد تا هغه قول دی مجتهد چې هغه استناد دی چاته علم دی مستند توی علم دې دته هغه علم دې چې هغه مستند چاته اله دلیل له حکم نو ګورا د تاسو مونږ مقصد دا چې قول د تاسو مونږ علم مونږ مقلدین نو علم المقلد د دې استناد چاته وی قول دی مجتهد ته وی دا تاسو سما ویلو چې به مقلد دی پر دلیل کی مستند دی قول مجتهد دی نو ګور علم دی مقلد اگر کدی دی استناد چاته راغلی قول دی مجتهد ته راغلی اما قول دی مجتهد چا مجتهد قول کوي نو دی الی استناد په کوي په علم دی مجتهد باندې اما علم دی مجتهد چې الی استناد بیا په چا باندې دلیل یا علم په عدم وجود د شی باندې له وجود له وجه وجود د نافینا چې دا شی واجب نه ده ځکه چې د دین نافی چې دا موجود ده نو دا دا دا د فکر نه نه ده علم بوجود علم بوجوب الشيء لوجه وجود د شانه مختزنه چې دې شی مختزی موجود ده ځکه دا شی دا واجب ده عام مقصد دا دی چې کله ما دینه تخصیص نه شوی نو دا په حکم کې خاص ونه نو چې کوم عام نو دا خو کلیات کې کیږي چې د دې د دې ته اصول الفقه وایي اصول الفقه نو یې کې ادله اجمالیه او نه باز کیږي او په فقه کې چا نه باز کیږي ادله تفصیلیه او نه باز کیږي اپ مسلې مسلې پوری کوي خاص دا پوری مسلې مسلې پوری خاص خبرې باندې مصرف دا څه مسلې عبارت چې کومې نه پاو نو د تفصیلیه کې دی و جنا ولګاو او چې ادله اجمالیه ما د طویل چې دا 50 کې ذکر کیږي اصولي البته اوس ور په فقې کې تاسو دا چې وایي چې الامر للوجوب نه دغه کې دا چې وایي چې صلات واجب ده ولی ځکه الله تعالی وایي اقیم الصلاه نو دا خبره د دې مسلې سره دا دلیل چې دا خاص ده زکات واجب ده ولې ځکه الله تعالی وایي واعطوا الزکات صوم چې شی دا واجب ده بیا هغه آیتونه حدیث ورپاره چې په وایي چې دې پوری کې خاص نو په فقه کې ادله تفصیلیه بیانېږي او په اصول فقه کې ادله اجمالیه بیانېږي قوله بیا التکتا تو یاد وی دویلو چې ابن حاجب صاحب بل استدلال کې کلا ور پسې لګولای نو بیا ته ویو ولا شک انه مکرر چې دې شک نشتا چې دا کې چې شیدا دا مکرر دا کې چې دا یعنی دا فکر ځکه چې هغه علم حاصل شو د چا نه ادله نه تفصیلیه نه خو خود بل استدلال ته کنه نو بیا دې بل استدلال کې ذکر کولو ضرورت نشته قوله ولا شك انه مكرر مزدیر عظیمی او ابن حاجب سے پلوی سرائی را متفضانی سے ایک لپارا یو پردو بولنے سے کئی جوڑے او چیز دا مقصد دا او دا مقصد دا دا مقصد ضرورت سره یعنی بداحت سره لکه علم دی جبريل دا علم حاصله من الدلیل دا خو به طریق استدلال نه بلکې به طریق ضرورت یا لکه علم دی رسول علی السلام دا هم حاصل من العلم حاصله من الدلیل دا خو به طریق استدلال نه بلکې به طریق ضرورت نو د مقصد دا ده چې د استدلال سره به داسې قسمه لکه علم دی جبريل علم دی رسول علی السلام دا به ورنه چکو او بس دا به ورنه چکو والاول لا يسمى فقه اصطلاحا اولنی قسم ته جاګه علم حاصل من الدلیل وی کو په طریق الاستدلال نه بلکې په طریق ضرورت ابن حاجی کوئی ان ته اصطلاح فقه نه وایي نو چې نه وایي نو اوس یو قید لګول پکار دي چې هغه چې کی وباسي نو ځکه ابن حاجی څه دا قید سره لګولای فلا بد من قیادت قید الاستدلال ول استنباط نو لابدی د چې زیادت کې قید دی استدلال استنباط کو کی احترازا عن حکل دین ترای کی احتراز سر مخلاص نو دی وی چې دا اصل کې ابن حاجب سے پدی بنیاد لګولای دا چې هغه علم د جبريل او علم د رسول په ځای کې د فقه تعریف نه خارج کی ځکه هغه علم حاصله من الدلیل خو به طریق الاستدلال نه بلکې به طریق ضرورت او موسنف خطا شوی دی مصنف دا توهم کړی چې کدی سره علم دی مکلف وباسي نو علم دی مکلف خو عن ادلتها سره وصله ده نو بیا یې چې وباسي نو بیا خو واقعي چې دا تکرار ده وایي چې ځکه دا حکم لګولای چې لا شک انه مکرر حالانکه دا مکرر نه ده ابن حدیث دې دا دا اته سر مو خلاص دا په حقیقت کې مصنف له طرف نه جواب ده نو دې په یې باندې بیا څه کوي جواب کوي هغه څه چې کوم جواب کړي ا دونه ضعیف تا چې اپ خپل باندې دې خبرې اقرار ده په حقیقت کې چې د مصنف خبره تقریبا صحیح ده بلا شک انه مکرر لا شک انه مکرر وایي چې دا صحیح خو په طریقې دي ضرورت سره د استدلال سره نه ده نه کنه مونږ وایو چې ګورا تفتزانی صاحب چې یو ور هغه علم حاصل من الدلیل سو نو حاصل من الدلیل بلا معنا نه ده مګر دا معنا یې چې دا علم ماخوذ د لشانه دلیل نه ماخوذ د لشانه دلیل نه او علم د جبرئیل او علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماخوذ د دلیل نه نه اخو دغه چې دي وهدي اخو ماخوذ د دلیل نو اخو لا عن ادلته هاذا رشدي وتلی دي نو چې هغه سره وصل نو بیا چې د استدلال یو دی پاره لګای کنه بیا هم څه شی سو مقرر وللعلم لمقلد لك عن ادلتها تروات علم دی مقلد مزار دی علم دی چا جبريل او علم دی رسول الله سلام عن ادلتها ترچسل هو ده ځکه چې علم حاصله من الدليل بلا معنا دان مگر دا معنا یې کوم چې دا علم ماخوذ د نشانه دلیل او علم دی جبريل او علم دی رسول الله سلام ماخوذ د دلیل نه یعنی ټیک صدا مخکې نه معلومیږي خو بیا قصری ونه کړ موږ وایو چې خو دې به تکرار وایي کنه چې یو شی مخکې نه معلومیږي بیا چې کې ذکر کې خو څه ته تشریح ما ولې مدینه نام کیږي او موږ ته وایو تکرار وایي او یا دی وایي چې دا اصل دفې دي وهم دی پارا دا دفې دي چا دی پارا خو موږ وایو چې دا چې قسمه کوي دا چې دفې دي وهم دی پارا یا محض بیان دی پارا خو دې تکرار وایي دې ته څه تکرار وایي نو بیا هغه خبرې کې هیڅ اسی خبر بارال مصنف هم مقصد ټیک دی نه حاجی ټیک لوی سره یو او د موږ مصنف کې دا دا ډیر مقصد دا چې په آراو کې دا ډیر زیات او معتبر سره ډیر زیات شو دا دا موږ په دې اتباع او مشران کې سب شریعت دا د معمولی سره نو دا په فقې کې ډیر زیات مخکې غټ او جرا مقصد دا چې دا چې دا راغلی دی دا طالبان د جنات او داس ته او کا کا د کل خلکو با دا شي نه راو شوندي او دا شو نه او بیا د طالبان سره څه دا چې ټول د سہولیات زیاتې کې دورا هغه فندونه وسره چې کیږي ورکی نو مخکې ټول دا غربت دې کې هغه هغه کې به سبقونه وکړو ګوره په دې کې مزه او لذتونه خپل شان د دین سره سره چې غربت نه شي سره باندې را او یې کی حاصل کی ځکه موږ ته استاد محترم فرمایلی چې موږ کوچو روټیو باندې کلک ټکړو باندې علم حاصل کړي علم مطلق او تاسو وي په حلواګانو او پښتو روټیو باندې حاصل ته ځکه علم مو هم څه د کچره ولی چې څونه کړهو پسې وکي چې تو اوس مثال د جنا ال تنظیم پور کې یو مولوی سی وی او د جنا پیدل ورګي روزانه وګڼتي او بیا ال ته یو شی ونځکای بیا راځي نو دا به تمیر کې ال ته غفلت وکي وی وټکی په کار کې سوچي او چې دې ګردان بته بالکل به هغه سبق باندې کړی او چې راځي هغه خپله به چې هغه رنویر رنویر ټول چې په مشقت سره شي حاصل سي ټول چې کړهو په سیمه نه وسی نو د رب دې تفصیل فضیلتونه پراتی ان العطايا على متن الدلايا چې کله د محدثینو احوال وګوري کنه او دوی وایي چې دا احتراز لپاره نه ده موږ وایو چې دا خبره ده او دوی وایي چې ومثله شایع فی التعریفات موږ بالکل موږ منو چې دا چې دا شایع ده په تعریفاتو کې خو دې ته بیا مقرر وایي نو بده خبره نه ده دې ته خلک چوتای مقرر وایي خلک مقرر وایي هلکه پنځمین تر استا او ما سبا ته د غټ خلک جیب کې هغه نه کوي پیسې نه کړم سما والی سل روپۍ ورکړي به تاسو زده کړئ نه یا دې ساته درکم سل روپۍ ول ما والی کوتا او تاسو سره سبب مستمیم دي چې صدا ترست پارا دا فکر دا چې موږ سره وکړو ډېر زیات کارونه کوي دا ټول بسونه موږ نور مدرسې نه داسې ترتیبونه نه لکه دا بار کراچي دغه وخت خدای باهانی هغه سره ډیر غټ کار چې کیږي رواني ستا څو خپل کلاس شي نه خپل او کوم دا شي نه سره ان شاء الله ولذي او دې کې دل کول کار پکې اچو دل کول کار ولی 50 روپۍ نن سبا هیڅ شي نه دي ټول په لیر دایمي چنې دانې نه 77 کوسي جوړي نو څه فائدہ ده چې دا ټول یو پرې او نفس سي ورواچي نو خو دل کور کار په کې استعمالو او اسی هم دغه چې مزید کلا چان می دو نه راړوي او پکې کلاس کې چکاو اچاو الکه خو دل کور کار په کې اچو چې څه هغه